الف لام را فرمان دی چې آیاتونه محکم دي او په تفصیل سره بیان شوی دی د یو حکیم او باخبره هستۍ د طرف نه چې تاسو بندگی مکوئ مګر صرف د الله زه داغه د طرف نه تاسو ته خبردارون کې هم يم سحر مبين او هم هغه دی چې اسمانونه او ځمکه په شپږو ورځو کې پیدا کړل او د دې نمخ کې دغه عرش په وبو باندې وو د پاره د دې چې تاسو وازمی او وګوري چې پتا سو کې څوک بهتر عمل کوونکې دی او کچری د مصیبت رسیدو نه رستو ورته مونږ د نعمت مزور اوسکو نو وای چې زما بدی ورځې خلاړې بیا هغه د خوشحالۍ نه چوي او غرور شروع کړي د دې عیب نه کو څوک پاک دي نو بس هغه خلک چې هغه صبر کوونکي دي او نیکی کوونکي دي آیا دی وایي چې پیغمبر دا کتاب په خپل جوړ کړی دی ورته وایا خدنو د دې پشان جوړ کړی شوی لس سورتونه تاسو هم جوړ کړی او راي وړی او د الله نه سیوا چې نور څوک څوک ستاسو معبودان دي کو هغه د امداد د بارا راغختل شي نو راوي غواړي کو تاسو داوی په خدای منلو کې رښتینی یئ دا غین رستو یو گواه هم د پروردګار د طرف نه د دغه شهادت په تایید کې راغی او د مخکینه د موسی علی السلام کتاب هم د رهنما او د رحمت په تور موجود وو آیا هغه هم د دنیا پرستو پشان د دین انکار کولی شي داسې خلک خو به په دې باندې خامخا ایمان راوړي او د انسانانو په ډله کې چې چا د دینه انکار وکړو نو داغه د پاره د واده زه ور دی نو اے پیغمبره ته د دې په حق لا پس شک کې مپرې وځه داس خلک با خپل رب ته پیش کیږي او گواهان به پری شهادت کوي چې دا دي هغه خلک چې په خپل رب پوری دروغ تړلی وو واورای د الله لعنت دې په ظالمانو باندې په هغه ظالمانو باندې چې هغه د الله د لارې نه خلق منکوي او داغه لاره کګول غواړي سمع وما كانوا يبصرون هغوی پزمکه کې الله لرا عاجز کون کې نه وو او نه د الله په مقابله کې څوک ملګری وو هغوی لبا اوس د چند عذاب ورکړي کیږي او هغه هر څه ته ورک شو کم چې هغوی د ځان نه جوړ کړی وو لا جرم انهم فی الاخره هم الاخسرون ضروری ده چې هم هغوی په آخرت کې د ټولو نه زیات تاوانیان وي وویل زمون په نظر کې خو ته د دین سیوا بل هیڅ نه یې چې بس زمون پشان یو انسان یې او مونږ وینو چې زمون په قوم کې ها خلک به سوچا پتا پس روان شوی دي کم چې په مونږ کې رزیلان وو امونګه هیڅ سیز هم داسي نه وینو چې پاره کې تاسو زمونږ نه زیات یې بلکې مونږ خو تاسو دروغجنان ګڼو اوس که چېرې زه ستاسو څخه ګړه کول هم غواړم نو زما خېګړه تاسو له هیڅ فائدہ نشي درکولای هر کله چې الله ستاسو د گمراه کولو اراده کړی وي هم هغه ستاسو رب دی او هم هغه ته ستاسو واپسی ده ام یقولون افتراه نو علی السلام با کشته جوړوله او داغه د قوم په سردارانو کې چې با سوق داغه په خوا تیرېدل نو په هغه پوری به ټوخي کوله هغه وویل که تاسو په مونږ پوری خندا کوئ نو مونږ هم په تاسو پوری خندا کوو زر به تاسو ته په خپل معلومه شي چې په چا باندې هغه عذاب راځي چې هغه به رسوا کوي او چې په چا باندې هغه بلا را پریوزي چې په لری کېدو به نه لری کیږي تر دې پوري چې کله زمونږه حکم راغې او هغه تنور راو خټ کېدو نو مونږه اوویل د هر قسم زناورونه یو یو جوړه د کشته ته راوخې جوا او خپل د کور خلک هم سوا داغه کسانو نه چې هغه د مخ کنا خودل شوی دی په دې کې سوار کړه او هغه خلک پکې هم کېنوا چې ایمان راوړې دي او ډېر لک کسان وو چې د نو سره ایمان راوړې وو نو علی السلام ورته وویل نن هیڅ سیز د الله د حکم نه بچ کونکي نشته بغیر د دینا چې الله پچا باندې رحم وکړي په دې کې یو چپا د دوړو په منځ کې راوچته شو او هغه هم په ډوبېدونکو خلکو کې شامل شو اے نو هغه ستا د کور د خلکو نه نه دی هغه یو ناکار عمل دی نو تو ماته د هغه خبرې درخواست مکوه چې حقیقت تا ته نه وی معلوم زه تا ته نصیحت کوم چې خپل ځان د جاهلانو پشان م جوړوه قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم ان انتم الا مفترون او آدیانو ته مونږه دا غوی رور هود علی السلام الیګو هغه وویل اے زما قومه د الله بندگی کوی داغنه سیوا بل خدای ستاسو نشته تاسو هسي دروغ جوړ کړی دي هغه ویل اے زما د قوم خلکو د الله بندگی کوئ داغنه بغیر بل خدای تاسو نشته هم هغه دی چې تاسو د ځمکې نه پیدا کړی او په دې کې تاسو آباد کړی نو تاسو داغنه معافي غواړئ او هغه ته واپس راشئ بشکا چې زما رب نږدې دی او د دعاګانو جواب ورکوونکی دی مما تدعونا الیه مریب هغه وویل اے صالحا د دین مخ کې ته په مونږ کې داسې سړې وې چې زمونږ درنا لوی لوی تمی کې دي آیا ته مونږه د هغه معبودانو د عبادت نه منع کول غواړي چې دا غوي عبادت به زمونږ پلار نکونو کولو فما تزيدونني غير تخسير صالح علیہ السلام اویل اے زما قومه تاسو په دې خبره هم څه غور کړی دی چې کو چری زه د خپل رب د طرف نه په یو واضح شهادت باندې وم او بیا هغه په ما باندې خپل رحمت هم وکړو نو د دین وروسته به د الله د گرفت نه ما څوک بچ کړي کله دا هغه نافرمانی وکړم يأخذكم عذاب قريب او اے زما د قوم خلکو ګورئ دا د الله اوخه ستاسو د پاره یو نه خدا دا د الله پزمکه کې پرېګ دی چې آزاد سریږي دې ته هیڅ موایي کنه نو څه زیات وخت به نوی تیر شوی چې په تاسو باندې به با د الله عذاب راشي فعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب لیکن هغوی اوخه وجلا نو صالح علی السلام ورلا خبردارې ورکړو چې بس اوس درې ورځې په خپل کورونو کې نور اوسېږئ اخر دا چې کله زمونږ د فیصله وخت راغې نو مونږه په خپل رحمت سره صالح علی السلام او هغه خلک چې دا غسره ایمان راوړې وو بچ کړل او داغه ورځي د رسوای نمو محفوظ کړل بشکا چې ستارب په اصل کې طاقتور پاتې شو هغه خلک چې ظلم کړي وو نو هغه یوې سخت چغې راونیول او په خپل کلو کې په داسې شان سره به حرکت پاتې شو لکه چې هغه هلته هډو او سیدلی نه وو واوري سمودیانو د خپل رب سره کفر وکړو واوري لری وغورځولې شو سمودیان ان هذا لشيء عجيب هغه وویل هاي زما کم نصیبا زبا اوس بچی راوړم چې زه بډای شوم او دا زما خاوند هم بډا شو دا خو ډیره عجیبه خبره ده داغه د قوم خلکو به اختیارا داغه کور ته منډی کړي د مخ کې ناغوي د بد کارونو عادت وو لوط علی السلام هغه ته وویل رونو دا زما لونه موجود دی دا ستاسو د پاره ډېری پاکیزه دي لګ د الله نه ویریږي او زما د میلمنو په معاملې کې ما مزلی لکوي بس چې شپه لګه پاتې وي نو ته د خپل بال بچ سره اوزا او ګورا پتا سو کې د سوک پشا واپس نه ګوري لیکن ستا خزا د در سره نزي ځکه چې پاغه باندې به هم هغه څه تیریږي کم چې با په دې خلکو تیریږي او مدین والو ته مونږ د هغوی رور شعیب ولېګو هغه ویل اے زما د قوم خلکو د الله بندگی کوئ داغه نه بغیر بل خدای ستاسو نشته او پناب تول کې کمې مکوئ نن زه تاسو په ښه حالت کې وینم هغوی جواب ورکړو اے شعیبه آیا ستا منځ تا ته دا خی چې مونږه هغه ټول معبودان پریږدو چې زمونږ پلار نکونو به عبادت کولو یا دا چې مونږ ته د خپل مال کې د خپل خوخي مطابق د تصرف کولو اختیار نه وي بستی او خيار او پنه غلار پاتې شوی سړی شعیب علی السلام ورته وویل رونو تاسو په خپل سوچ وکړئ چې کچري زه د خپل رب د طرف نه په یو واضح شهادت باندې وم او بیا هغه ماته د خپل طرف نه خر رزق هم راکړو نو د دین وروسته به زه ستاسو په گمراهۍ کې او ستاسو په حرام خورۍ کې څنګه شریک شم او زه هیڅ کله دا نه غواړم چې زه د کوم خبرونه تاسو منه کوم هغه دې په خپل وکړم زه خو اصلاح کول غواړم تر څو پورې چې زما وس رسی او دا چې زه څه کول غواړم د دې ټول دارو مدار د الله په توفیق باندې دی هغه جواب ورکړو اے شعیبا ستا په ډیرو خبرو خو مونږ هډو پوهې ګنا او مونږ وینو چې ته په مونږ کې یو کمزورې سړی یې کوستا رور ولی نه وې نو مونږ به په خواته ਸੰسار کړې وې ستا طاقت خو دومره نشته چې په مونږ باندې غالب شي شعیب علی السلام ورته فرمایل رونو آیا زما رورولي په تاسو باندې د الله نه زیاته درنه ده چې تاسو د رورولۍ نه خو ویریدای او الله مو بالکل شاته وغورځوو په هشي چې تاسو څه کوی هغه د الله د قبضې نه بهر نه دی اے زما د قوم خلکو تاسو په خپل طریقه کار کوئ او زبا په خپل طریقه کار کوم ضرب تاسو ته معلوم شي چې په چا باندې د ذلت عذاب راځي او څوک دروغجن دی تاسو هم انتظار کوئ از هم تاسو سره انتظار کوم الا بعدا لمدين كما بعدت ثمود اخر چې کلا زمونږ د فیصله وخت راغې نو مونږه په خپل رحمت سره شعیب او داغو ملګری مؤمنان بچ کړل او کوم خلکو چې ظلم کړي وو هغه یوې سخت چغي داسې راونیول چې هغه په خپلو کلو کې به حرکت پراتو پاتې شو وبئس الورد المورود د قیامت په ورځ به هغه د خپل قوم نه مخکوي او په خپل مشره کې به هغه دوزخ ته بوزي دا څومره خراب ځای دی د ورتلو چې څوک ور ورسی اے نبی صلی الله علیه وسلم دا د یو څو کلو خبرونه دي چې مونږ یې تا ته اورو په دوی کې ځینې اوس هم ولاړ دي او د ځینو فصل ریبل شوی دی مونږ په هغه باندې ظلم اونکړو هغه په خپل په خپل ځان باندې ظلم وکړو کله چې هغه راشي نو د هیچا به د خبرو کولو طاقت نه وي بغیر د دینا چې د الله په اجازه سره سو ارز وکړي بیا به سو خلق په دغه ورځ بدبخت وي او سنیک بخته فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنْقُوصٍ نو اے نبی صلی الله علیه وسلم ته د هغه معبودانو د طرف نه پس شک کې مپرې وځه د کوم معبودانو چې دا خلق عبادت کوي واتبع الذين ظلموا ما اترفوا فيه وكانوا مجرمين بیا ولی په هغه قومونو کې کم چې ستاسو نه مخکې تیر شوی دی داسې د خیر خاوندان پاتې نشو چې خلک په ځمکه کې د فساد راپورته کولو نه منع کوله داسې خلک وو هم خو ډیر کم وو چې مونږه د دغه قومونو نه بچ کړی وو او د بیلاری کېدو نه به صرف هغه خلک بچ کیږي چې په چا باندې ستا د رب رحمت دی او هم د دې خپل خوخي کولو او د خپل اختیار کولو د پاره خو هغه دو پیدا کړی وو او ستا د رب هغه خبره پوره شو کوم چې هو کړی و چې زبا دوزخ د پیریانو او انسانانو ټولو نه ډکوم او اے نبی صلی الله علیه وسلم دا د پیغمبرانو کیسې چې مونږ تا ته اورو دا هغه سيزونه دي چې د دې په ذریعہ مونږ ستا زړه مضبوطه وو په دې کې تا ته د حقیقت علم میلاو شو او ایمان والو ته نصیحت او بیداری نصیب شوه وما ربك بغافل عما تعملون په اسمانونو او پزمکه کې چې څه پټ دي هغه ټول د الله د قدرت په قبضه کې دي او ټول معاملې هغه ته واپس کیږي نو اے نبی صلی الله علیه وسلم ته د هغه بندگی کوا او په هغه باندې باور ساته څه چې تاسو کوی ستا رب دا غین نه خبره نه دی